فإن الآثار الأول كلها أنها قد صلاها عند غروب الشمس که هغه امامت جبرائيل او که امامت رسول الله صلی الله علیه وسلم او قد رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوالو جو پتا ولګی درا چې ابتدایي وخت حين غروب الشمس وقد ذهب قوم الى خلاف ذلك فقالو اول وقت المغرب حين يطلع النجم کله چې ستوري ښکاره شي اهل تشیع چې دي هغه هم د دې قایل دي چې د ماښام منظره کېږي چې تشبیه د نجوم وشي ستوري جالیدا ښکاره شي د دې خبرو لپاره دلیل دا حدیث ابو بصرة الغفاری دی شاهد نه ستوري مراد دي دا طبقه د متعین هم نکړه چې دا څوک دي اي مور واه کې وې څوک دوی نه د خیر چې ستوري ښکار شي البته تشوي ولا قایم دي اهل سنت کې دا نسبت تاوس ته شوی دی عطا ابن ابي رباح ته وابن منابه ته او استدلال د لفظ شاهد نه دی او هله دا استدلال د دې نه تایمیږي چې د شاهد نستور واغستې شوی دې کو څنګه د نجم باندې تفسیر راغی پته ولګېدل چې ما خامون بلای کیږي چې ستوري ښکار شي ها فقالو شاهد مصداق په صحیح روایتونو کې چې راغلی دی نو غروب الشمس دی ظهور الليل دی قد يحتمل ان يكون هذا اخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الليث ويكون الشاهد عمران ده شاهد نه الليل شي هجستوره ولكن الذي رواه حيث لا تأول ان شاهد هو النجم اوس هغه چې دا ویلي دي نه ظاهر کې بدایي ویلي لا نه نبی صلی الله علیه وسلم اول ترتا سار متواتر دي چاولې وخت مغرب غروب شمس اثار متواتره کوا د وخت مغرب څه دی غروب شمس وای ها عبد الله ابن مسعود مراد نه ها در رسول الله اسلام خپل امر تاجید لمغرب او تاجید په مغرب کې اگر دي چې انتظار ظهور د ستور ته وشي انتظار طلوع نجم ته وشي دې ته فاعل ذی قضا وای وای تاسو دا اوسنی کسان د قاری خلاف نه اورئ وی ګوره جنار پریوته ده کونه نه پریوته دومره تاجین کړو چې ځنه خلکو دا خیر چې نور پر نه وته عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود مونږ ستوري چرته عبد الله ابن مسعود وی هذا والله الذي لا اله الا هو وقت هذا الصلاه عمار نه هم دا روایت ته نقل ده دا غروب شمس ها دقتیم دورا یو طرف ته اخبار ګورا بل طرف ادبار ګورا علمون کوا نالا روجه ماته وایا یلت مغرب کوا غي حضر مان لاندې کوا ها اذا ابصر الى الليل الاسود چې شپې توروالي ته یو قتل روزه به ماته ولا دغه دلیل دې دې چې نفس غروب نه لري بلکې د شپې توروالي په نظر راشي او لا اصحابهم او لکه سار نه نور را خطلو ته انتظار نشته نه د ماخام نه ستورو کار کېدلو ته انتظار نشته د سار نه طلوع الفجر دی مون به کېږي نه د ماخام نه غروب شمس ته شمس پناش به مون کېږي وایي واختلف الناس ها هو وای ها تله مړه ودته ما نه تدا مخ کې وی چې وقول ابو حنیفه یوسف محمد وعامت الفقهاء دا رستا اوس متوجه شي دا خو ورني وخت کې مسله وا چې غروب شمس دی که نه طلوع شاهد او نجوم دي په دلایلو یې ترجیح دې له ورکړه چې غروب شمس بس دغه نه وروسته ماښام وکیږي په اخرینې وخت کې اختلاف دی چې اخرینې وخت غیبوبت د شفق دی خو شفق هغه چې کوم حمرت دی هغه شفقت شفق مراد دی او کنه هغه شفق مراد دی کوم چې بیاض دی د بیاض او د حمرات په مابین کې تقریبا د 12 منټه واخله 15 منټه پورې فرق وي دا څه د درجات او تعلق ساتي د مطالب لکه صبح کاذبه او د صادقه حد چې دی نو هغه هم دغه د دولس منټو نه پنځلس منټو پورې فرق دی صبح صادقه د د کاذبه نه څه دولس بلکې ځینې ځینې کې پنځلس منټه وروسته وي دا رقم شفق به باندې بیاض د د غیب وبد د هغه شفق نه چې هغه په معنا د حرمت ده دولس نه واخله پنځلس منټه پورې وروسته وي پوه شئ تاسو لیکن په دې ځان باندې هم په دې ځان هم پوه کړئ دا شفقر او بیا چې ده د دې خصوصي انداز دی ماهرین د علم حد په دې باندې پیږي عام خلک په دې نه شي پېښ کېدل ځنه وخت کې دا حمرت او بیا ډېر روسته په همدغه توګه یاد د افلاکو خپل حرکت نه وي خو دا کوم چې وخت د مغرب په خطا ختمیږي د دې څه خاص علامات دي هغه هر سړی پیژندلی هم شي فقال قوم اذا غاب شفق شفق حمرت توي خرج وقتها جمهور داوي احناف کې کوثار کې حمرته او بیاض یو حکم لري نو د بیګان هم حمرته او بیاض به یو حکم لري سار نه د حمرته او د بیاض خو یو حکم دی چې د سار نماز ټیم دی خو حمرت دی کو بیاض دی نو د ما خام نم د حمرته او د بیاض حکم یو پکار دی چې د ما خام ټیم دی کوم تعبیر مې کو چې قرینه تعین وی کو قرینه تعین رااله به مسله بشن چې د عشاء منځ قبله غیبوبت شفق کړی دی ها عشاء منځ څه کړی دال پاجي راغلی حیران درینیو چې څنګه قبل غیبوبت شفق نامون شوی دی نو شوې ده یا به نه خدای روایت نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سبعا جميعا کړی دي سبعا جميعا وثمانیه جميعا او دا روایت د جابر دی په صفحه 77 کې کوم لیکه په باب تاخير ظهر العصر کې صفحه 77 باب تاخير ظهر العصر دروازه فاجابر بن زید دی جابر بن زید او یا احتمال لري لیکن په دې هم ځان ته کور غواړي بعید نه ده چې دا حالات د سفري په حالات د سفر کې ماخا ماخستان په یو ټیم کې ده ماخا ما او ماخستان چې په یو ټیم باندې کې ده شروع مخکې شوی خدای ما خام شروع شوی و د څه شروع شوی و دا غیبوبت شفق د مجموعه سلګي نه چې فقط د عشاء سلګي څنګه تعبیر نه کو غیبوبت دا خورنه وخت و ما اخر وقت شهد اخر فین ابن عباس پای اخرنی ټیم دی شا ومنا چې سلسل لیل دی ذکر اخو په عام روایتونو کې راځي اخرها الى سلسل لیل ایمان چې دیو مانانو تورګه خبر اورو تلو مړه دا هم ومنه چې اخرنی وخت نصف اللیل دی دې پسې هم ورو ورو ګټه ږدي چې په یو معنی اخرنه ټیم نصف الليل دی نو مړه ومنه چې اخرنه ټیم طلوع الفجر دی دې په سمرو رو ګټي دي اخر ورو رو تلای او د غیب وبد شفقنا روایت د محمد بن فضیل دی ترمذی چې په کلام کړی ده ها هم سلس نه روسته هغه دی راغی سلس لیل نو د سلس نه روسته وخت راغی کنه سلس لیل او بعد او او د هغه نه روسته اذان او بیان او به مونږ هم او دا د جهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د نسب نارو خبره شولا وای ها کان یصلون لا تما تما د تیری مون به کاو خدا وخت تعبیرا دي چې دا تمنه من شوی ها خدا د دین امروز شه دا پس د دین امروز او شات لیل او سراغ نیمه شپه ها سولو سره افضل وخت دی د نس پورې نفس وخت دی ها او نو نسه پر هم دی خو هغه فضیلت نه دی وایا اوس په الله ته لګی دی نسه په پسې اخواړی ها شطر الليل ته ورساو شطر الليل ثم من صرفا فقبلني بعد ما صلى بنا شطر نه رس منځ کو شطر ته ورساو نصف ته ورساو دا نه رس منځ کو دای وخت به کوم ماته تکلیف نه وي ها ټول شپه چې تیر شي ساره پورې ها دا ځل دی وخت سلیت کې عقد دې مسله وا دې عجز ساره پورې هي ساره کړه پټې مې نه خوله نو ویلې وساو ورګه چې درې محسه شو ورګه چې نیمه ته ورګه چې سبا شي سبا پورې